آیا دا خلک د عزت لاسته راوړلو ته هغوی ته ورځي په داسې حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله لپاره دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه له نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې، له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړه چي د مجاهد ثواب څومره دی؟ نبي کريم صلی الله عليه وسلم په ځواب کي ورته وويل، د هر څومره مسلمانانو په وړاندي چي دی پيره کوي د هغو ټولو خلګو په لمنځونو، روژو او داسي نورو عباداتو کښي چي دوی يې ادا کوي د هر شخص د لمانځه او روژې د ثواب په مقدار مجاهد ته د ثواب برخه او حصه ورکول کيږي. نن چهارشنبه ده، د یو زرو څلور سوه درې دېرشم هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې لومړۍ نېټه ده چې د دوولس د پاسه دوه زرم میلادي کال د اکتوبر له اوولسمې سره برابره ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم د قندهار په ډنډ، مرکز او معروف کې نهه تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په زرمت کې د اجري اردو پر پلې ګزمه برید اووه تنه عسکر ووژل. همداراز په یوه بله جلا پېښه کې درې تنه عسکر مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر په خوشې کې مجاهدینو د دښمن پر درو پوستو وسله وال بریدونه ترسره کړل او د خروار ولسوالۍ پر مرکز بیا د برید له امله دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. د خبرونو تفصیل له قندهار څخه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي دي چې غرمه دوولس بجې د دې ولایت د ډنډ ولسوالۍ د مالجات په سیمه کې د کاکړو د ګوشخانې سره د اجریو د عسکرو رینجر د مین د زورورې چاودنې ښکار شو. د چاودنې له امله رینجر موټر په بشپړ ډول ویجاړ شوی او پکې سپاره څلور تنه عسکر ځای پر ځای وژل شوي او دوه تنه نور بیا ټپیان شوي دي. همداراز مازیګر پنځه بجې د قندهار ښار په درېیمه ناحیه کې پر اجیرو عسکرو چرکي برید ترسره شو. خبر وايي، برید پر هغو عسکرو ترسره شوی دی چې په سیمه کې په تلاشي کولو بوخت وو. د دې برید په پایله کې دوه عسکر ځای پر ځای وژل شوي دي. له قندهار څخه وروستی رارسېدلی خبر وايي چې ماپښین دوه بجې له پکتیا ولایت څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې د زرمت په ولسوالۍ کې د اجري اردو له عسکرو سره درنه جګړه ترسره شوه. دا نښته د یادې ولسوالۍ په مموزو سیمه کې د ورځې نهه بجې رامنځته شوه. خبر وايي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د اجري اردو پلې ګزمه د مجاهدینو په کمین کې کښېوته. دې نښتې چې کابو یو ساعت دوام وکړ، په مهال یې د اجري اردو اووه تنه عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي، خو په جګړه کې د اسلامي امارت مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. خبر زیاتوي، غرمه لس بجې هم په یاده سیمه کې د اجیري اردو پر پلې ګزمه وسله وال برید وشو، خو په دې برید کې دښمن ته د وراوښتې مرګ ژوبلې کره شمېره لا نه ده څرګنده شوې. له زرمت څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړی دی چې غرمه یوولس بجې په همدې سیمه کې یو بل وسله وال برید وشو چې نیم ساعت یې دوام درلود، په دې نیم ساعته جګړه کې دوو تنو عسکرو ژوند له لاسه ورکړ او یو بل سخت ټپي شو. په غزني ولایت کې بیا د ځای پر ځای شوې مین چاودنې د ګوډاګۍ ادارې اووه تنه پولیس وژلي دي. دغه چاودنه ماپښین یوه بجه د دې ولایت مرکز ته نږدې په قلعه جوز سیمه کې د پولیسو د اکاډمۍ پر رینجر موټر وشوه. خبر وايي چاودنې دوه تنه پولیس سخت ژوبل کړل او موټر یې هم په بشپړه توګه ویجاړ کړی دی. له زابل څخه مو بیا د دې ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې د دښمن پر دوو پوستو د وسله وال برید خبر ترلاسه کړ خبر وايي، یو برید غرمه دوولس بجې د یادې ولسوالۍ د شاک په سیمه کې د اجیرو عسکرو پر پوسته وسو چې سپکې او درنې وسلې پکې وکارول شوې. خبر لیکي، همداراز ماپښین دوه بجې د یادې ولسوالۍ د سلطانزو د کلي پر پوسته هم وسله وال برید وسو چې په دواړو بریدونو کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. له زابل څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ سهار لس بجې د دې ولایت د دای چوپان ولسوالۍ مرکز ته نږدې د اجرې اردو پر پلې ګزمه وسله وال برید وشو. برید چې کابو دوه ساعته یې دوام وکړ، په ترڅ کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. اخوا له بلخ ولایت څخه رارسېدلی خبر وايي چې د البرز ولسوالۍ په جلخېل سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د پولیسو پر رینجر موټر د چاودنې له امله درې تنه پولیس وژل شوي دي. چاودنه ماپښین یوه بجه رامنځته شوه چې له امله یې موټر هم په بشپړه توګه ویجاړ شو. عیني شاهدان وايي، په دې چاودنه کې درې تنه نور پولیس سخت ټپیان شوي دي. همداراز له فاریاب ولایت څخه د اسلامي امارت مسؤل مجاهدین خبر راکوي چې سهار اته بجې د دې ولایت د دولت اباد ولسوالۍ د شیخې په سیمه کې له اجیرو عسکرو سره سخته جګړه وشوه. خبر لیکي، جګړه چې د غرمې تر یوولس نیمو بجو پورې وغځېده، په ترڅ کې یو عسکر ځای پر ځای وژل شوی او دوه تنه نور سخت ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې بیا د دښمن پر درو پوستو وسله وال بریدونه ترسره شول. خبر وايي، درې واړه پوستې چې په شینکۍ سیمه کې واقع دي، مازدیګر پنځه بجې د مجاهدینو تر برید لاندې راغلې. د برید له امله د پوستو ودانۍ زیانمنې شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا دقیق معلومات نه دي رارسېدلي. همداراز د دې ولایت د خروار ولسوالۍ په مرکز مجاهدینو وسله وال برید ترسره کړی دی. د ولسوالۍ په ودانۍ غرمه یوه بجه وسله وال برید وسو چې د خبر له قراره نیم ساعت یې دوام وکړ. د برید له امله د ولسوالۍ ودانۍ زیانمنه سوې او پر دې سربېره پنځو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د برید په پای کي د دښمن الوتکو په سیمه درنه بمباري هم وکړه خو لله الحمد هیچا ته پکې زیان نه دی رسېدلی. رهبر د بری منو مجاهد محمد عمر دی ټولیږي تور تمونه ورپسې ځلند لمر دی پایان د تور شپو دی راختلی روڼ سهار دی قدرمنو اوریدونکو د ډیلی بیست غربي ورځپاڼې د افواهاتو په اړه مو د اسلامي امارت غبرګون ته پام راګرځوو دا چې تېره ورځ له مبالغو ډکې غربې ورځپاڼې ډېلي بېست یو جعلي او بې سنده راپور خپور کړ چې ګنې خدای مه کړه عالي قدر امیرالمومنین یا وفات شوی او یا هم ناروغ دی. اسلامي امارت د دښمن دغه راز افواهات چې په کراتو یې خپاره کړي دي او د تبلیغاتي موخو له پاره ورځخه استفاده کوي په کلکو ټکو ردوي او دا د ماتې خوړلي دښمن له تجربه شوو ناکامو هڅو ځخه یوه بله هم بولي. داسې غیر مسؤلانه خبرې او افواهات به کله هم ونه سي کړای چې د اسلامي امارت د مجاهدینو او افغان مسلمان ملت پر روحیاتو هغه اغیز وکړي چې دښمنان یې هیله لري علی قدر امیر المؤمنین دا یوولس کاله د الله جل جلاله په نصرت او د خپل مؤمن ولس په مرسته توانیدلی چې د یو کم پنځوس یرغلګرو هیوادونو له نیم میلیون بهرنیو عسکرو او کورنیو مزدورانو سره په پوره میړانه مقابله او جهاد وکړي د ماتې په درشل کې واقع دښمن به طبعاً د خپلو مورال بایللو عسکرو او مایوسه شویو حربي جنرالانو د روحیاتو لپاره نورې هڅې هم وکړي، خو اسلامي امارت خپلو ټولو مجاهدینو او ملت ته ډاډ ورکوي چې د علیقدر امیرالمؤمنین په اړه هېڅ راز تشویش هم ونه لري، هغه لله الحمد ازاد ژوند او ښه صحت لري او وخت په وخت د اسلامي امارت مسؤلینو ته شفاهي او تحریري هدایات ورکوي.